الا ورثته ګور مسأله دا ده چې من له الخيار بایع او د مړ شو یا من له الخيار مشتری او مړ شو نو د ورثو ته د خيار نه نقل کیږي بلکې خيار ختميږي نو چې خيار ختميږي به اخوته پکې اختلاف دی چې بيع تاميږي که فسخ کیږي خيار چې ختم شي خداغي له روسته بيع تام شي یا بيع فسخ شي نو امام مالک رحمه الله فرمایي چې د خيار د ختمېدو نه ورسته من له الخيار چې مړ شو خيار ختم شو نو امام مالک سے فرمایي چې خيار ختم شو نو بيع تام شو بيع فسخ شو او جمهور علما فرمایي چې بيع تام شو لکه تا باندې ما غاړه خرڅ کړي بایع ځان تدری ورځي خيار لګولې دی بیا بایع مړ شو نو خيار ختم شو بيع تام شو او یا مشتری من له الخيار دی چې بیا مشتری مړ شي نو بيع تام شو او خيار ختم شو ورثه ته په میراث کې نه پاتې کیږي خوش ان شاء الله و اذا ما تمله الخيار چې کله مله الخيار مرشي بتل خياره نو د خيار باطل شي ولم ينتقل الى ورثته او دا خيار ورثه ته نقل کیږي وقال شافعي رحمه الله يورث او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا خيار ورثه ته پاتې کیږي نو مخکې د تخيار شرط لګیدل او اوس وارث تخيار شرط لګیدل دی لانه د امام شافعي د پر دلیل دا چې دا لانه د عمل له الخيار لانه د خيار چې ده حق د حق ده لازم لازم ده حق د دې وجه نه ده چې حق دې ته وي چې يتول الانسان اثباته و اسقاطه چې انسان د اثبات او د اسقاط مالکی نو خيار شرط هم دا سي ده مل له الخيار د اثبات مالک هم ده د اسقاط مالک هم ده نو دا حق ده او لازم لازم ده لازم د دې وجه نه ده چې مل ليس له الخيار د ابطال قدرت نه لري نو لازم هم دې ته وي چې مقابل طرف باطلول نه شي نو خيار د مل له الخيار حق ده او لازم حق ده ثابت فی البیع په بیع کې ثابت ده فیجری فیه نو په دې خيار کې بجاری کیږي الارث ارث د امام شافعي یو دلیل دا شو چې حق لازمون او حق لازم کې ارث جاری کیږي نو په خيار شرط کې به ارث جاری کیږي دویم دلیل دا دی چې خيار العيب والتعين لکه خيار عيب او خيار التعين چې وارث ته پاتې کیږي نو خيار شرط بم وارث ته پاتې کیږي خيار العيب داسې دی چې مثلا یو بارګین والا په ما باندې گاډه خرج کړو او بیا زموږ شوم نو زما بچی په کې عیب ولیدل نو دا به واپس کوي نو دا خيار عیب دی په دې پوه شو او خيار التعین دا دی چې ته برګین تلاړې دوه گاډي ولاړ دي تا ته د برګین والا ویل چې په دې دواړو گاډو کې مې در باندې یو خرج کړو تی خوخ کا اوس ته مړ شوې نو اوس دی بچی دی خوخ کی په دې دوه کې دی یو خوخ کی نو خيار التعین وارث ته پاتې کیږي خيار العیب وارث ته پاتې کیږي نو خيار شرط بم وارث ته پاتې کیږي ولنو زموږ د پاره دلیل دا دی چې ان الخيار ليس الا مشيئه و اراده خيار عبارت د مشيت او د اراده نه ده ليس الا ليس الا په پښتو کې موږ معنا کو صرف خيار صرف مشيت او اراده ته وایي یعنی خيار فقط د اراده نه عبارت ده او اراده کې انتقال ناراضي زه چې کوم اراده کوم دا زما اراده زما بچی ته په میراث نه پاتې کیږي ولا يتصور انتقاله د دې انتقال د دې د انتقال تصور بچی ته نه کیږي ولی ځکه چې اراده عرض ده او صفت ده او په عرض او په صفت کې بچی ته انتقال نه کیږي لکه قدرت لکه حیات لکه علم لکه بزرګي دا بچی ته نه نقل کیږي ځکه دا ټول عرض دي نو اراده هم بچیانو ته نه نقل کیږي والارث فيما يقبل الانتقال ارث خو په هغه څه کې جاری کیږي چې هغه قابل د پاره د انتقال وي والارث په سر چې کوم حاشیه ده نو دا حاشیه وایو په دې کې لګي فواید شته لا یقال لا یقال اول یقال ده یقال اعتراض واردېږي بیا په لئن المراد کې جواب کیږي چې جواب وشي بیا دا یقال لا یقال شي صحیح یو قول اول اعتراض ده مونږ ورته وایو دا اعتراض مکو لا یقالو ولی ذکر لئن دا لئن د دې لا دلیل کیږي د دې یقالو دلیل نه بلکې د لا دلیل یقالو اول اعتراض ده قال عليه السلام عليه الصلاه والسلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ترک مالا او حقا فلورثته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مال پر خود مړ شو او حقا یې حق پر خودو او مړ شو فلورثته نو د مالم ورثه او ته پاتې دی د حق ورثه او ته پاتې دی والخيار حق دا اوس تشریح ده فلورثته پر حدیث شو ورسته اوس اعتراض شروع کیږي اعتراض دا دی چې والخيار حق خيارم حق دی او د حدیث مطابق فیکون لورثته نو دا د پکار دی چې ورثه او تپاتې شي کنه خيار شرط د حق دی او حدیث کې راغله چې حق وارث تپاتې کیږي لأن المراد به نو لا اجمالی جواب دی یو قالو خو اعتراض شو لا څه شو اجمالی جواب شو لا اجمالی جواب دی لأن المراد به دا ورته تفصیلی جواب دی دا د لا تفصیل دی دا اعتراض مکوه ولی مکوه لأن المراد به حق قابل للانتقال حدیث کې د مطلق حق ذکر نه دی راغلی بلکې د هغه حق ذکر راغلی چې قابل د پاره د انتقال وي نو مال قابل د انتقال دی دا وارث ته پاتې کیږي نو هغه حق چې قابل د پر د انتقال وي دا به وارث ته پاتې کیږي قرینه ورته څه ده بدلیل قوله دلیل ورته دا قول دی چې فلی ورثته دا لی ورثته د دې قرینه ده چې دلته هغه حق مراد دی چې قابل د انتقال وي ځکه وارث ته انتقال کیږي د مال انتقال مرته کیږي د حق انتقال مرته کیږي علامه مره دا مخکې عنایه کې تیر شوې ده خبره والخيار ليس كذلك او خيار حق دې ټیک ده خو قابل د انتقال نه ده او حدیث کې هغه حق بیانېږي چې قابل د انتقال یا وارث ته پاتې کی واجيب قيل دویم اعتراض ورته کی دویم اعتراض دا دی چې المالکیه صفه تنتقل من المورث الیه یعنی الی الوارث فی الاعیان فهل لا یکون الخيار كذلك اعتراض دا وریدي کی چې ګوره بلار مړ شو بلار د موټر مالکو نو یو موټر دی بل مالکیت دی صحیح شو بلار د موټر مالکو نو یو موټر دی بل مالکیت دی نو دا موټر بچی ته نقل شو کنه خو مالکیت هم نقل شو لکه موټر چې نقل شو لکه عین چې نقل شو نو مالکیت دا صفت هم نقل شو نو خيار شرط کې دیم داسي وي ما پتا باندې گاډه خرڅ کړي تا درې ورځې ځان ته خيار شرط لګولې دا گاډه دی وارث ته پاتې کیږي نو دا خيار شرط تیم وارث ته پاتې شي لکه د پلار گاډه بچی ته پاتې کیږي خو ملکیت هم بچی ته نقليږي مالکیت صفت ده تنتقل من المورث الیه دا نقل کیږي د مړی نه د مورث نه الیه دی وارث ته فل اعیان په اعیانو کې او د دې سره په څنګ کې د ملکم نقل کیږي فهل لا یکون الخيار كذلك نو دا خيار ولې نه نقل کیږي په اعتراض پوه شو کنه چې پلار مړ شي گاډي بچی ته نقل شو ور سره ملکم نقل شو نو دا رنګ چې مشتری ته خيار شرط لګیدلې نو د مبيعه وارث ته نقل کیږي نو دا خيار شرط تم ور سره نقل شي نو جواب دا دی چې مالک لار چې مرشي نو دا غاړې بچی ته نقل شو ټیک ده مالکیت هم بچی ته نقل شو خو غاړې قصدن نقل شو مالکیت ضمنن نقل شو صحیح شو عین قصدن نقل شو او دا ملک دا صفت دا ضمنن نقل شو معترض اعتراض کوي چې همداسې د خيار شرط هم شي کنه ګوره مشتری ځان ته خياري شرط لګولې ده نو مبيح دي قصدن نقل شي وارسته خياري شرط ته پکې ضمنن نقل شي نو جواب دا دی چې د مبيعي په ضمن کې خياري شرط نشته چې چرته مبيعي ال تب خياري شرط دا څه خونه ده خياري شرط یو یو بيع کې لګيږي یو یو مبيع کې نو خياري شرط کله وی کله نه نو دې ته ضمني شي نه شي ویلې او ملک دا د هرې مملوک سره لازم دی د هر عین سره ملک لازم دی لدی وجنه په ملک کې ملک ته زمینی شویل شي او خیاري شرط ته زمینی شنه شویل ځکه چې ملک لازم دی او خیاري شرط نه دی لازم وای شو کوم ځای پورې ویل ولنا ان الخيار ليس الا مشيئه واراده مونږ وایو زمونږ د پاره دلیل دا دی چې خيار صرف اراده ته وایي ولا يتصور انتقاله او د اراده انتقال متصور نه دی ځکه اراده عرض ده صفت ده او اعراض او صفات نه نقل کیږي اعیان نقل کیږي اوس همغه د حاشیه دوی اعتراض وکړه والارث فيما يقبل الانتقال ارث خو په هغه څه کې راځي چې قابل د پر د انتقال وي نو معترض اعتراض کوي چې په حدیث کې خو پیغمبر علی السلام فرمایلی دي چې مال او حق وارث ته نقل کیږي نو خيار شرط هم یو حق دی نو جواب دا دی چې حق نه هغه حق مراد دی چې قابل د انتقال دویم اعتراض کړی دی چې ګوره چې سړی مرشي مورث مرشي نو وارث ته عینم نقل شو ملکم نقل شو نو دلته ملک عرض دی او نقل شو نو جواب دا دی چې ملک ضمنن نقل شو به اعتراض واردېږي چې خيار شرط تم ضمنن نقل شي نو جواب دا دی چې اصل په خيار شرط کې عدم دی دا د هرې مبيعي سره لازم نه دی بلکې اصل دا دی چې دا دی نه او په ملک اصل دا دی چې دا دی وي نو هغه ضمن کېدې شي دا ضمن کېدې نشي بخلاف خيار العيب په خلاف د خيار العيب نه امام شافعي وایي چې دا خيار العيب ولې وارث ته نقل کیږي لکه تا گاډه خسته ده او تمړ شوې اوس دی وارث ته خیر عیب پاتې دی وارث د عیب په وجه بایع ته واپس کوي نو جواب دا دی چې ګوره دلته انتقال په اعیانو کې دی انتقال په اعراضو کې نه دی خيار نه دی نقل شوی بلکې عین نقل شوی دی دا گاډه د پلار نه بچی ته پاتې شو اول پلار مستحق د سلیم گاډي اوس بچی مستحق د سالم گاډي دی نو څه شي نقل شوی دی شابه عین نقل شوی دی اول پلار د مورث مستحق د روغ ګاډیو اوس بچي مستحق د سالم او د روغ ګاډي دی نو دا سیده لکه عین چې نقل شوی خيار نه نقل شوی بخلاف خيار العيب لأن المورث يستحق المبيع سليما ځکه مورث دا مړی چې دا مستحق د دې مبيعي روغي د روغي مبيعي مستحق فکذل وارث نو دا رنګ د د بچي د وارث د روغي مبيعي مستحق دی نو دلته انتقال په اعیانو کې دی فاما نفس الخيار نفسي خيار چې دی الله یو رسول دا په میراث کې نه دی نقل شوی بلکې روغه مبيعه په کار دی چې نقل شوی وي او روغه مبيعه وزلته نه ده نقل نو دا به واپس کی بایع وخيار التعين او کته و چې خيار التعين ولې وارث ته نقل کیږي خيار التعين دا دی خچ پلار تل دی برګین ته او برګین والا ورته ویل دي چې په دې دوه گاډو کې یو ستاشو خو تی خوخ کا اوس پلار مړ شو نو چې پلار مړ شو نو اوس به د خیر التعین زوی ته وی کنه نو زوی ته ابتدا ان ثابتيږي د پلار نه ورته نه را نقل کی مخکې یو خیری تعین اوس بل خیار التعین ده مخکې خیار التعین پلار ته ثابت او اوس خیار التعین زوی ته ثابت ده ابتدا ان ثابت ده د بل چانه ورته نه را نقل شوی و خیار التعین یثبت للوارث ابتدا ان خیار التعین وارث ته ابتدا ان ثابتيږي ګوره صورت ته مسلې دا دی چې مله الخيار بایع هم نه دی مله الخيار مشتری هم نه دی بلکې یو ثالث مله الخيار مقرر کړی دی بایع وای چې زه پتا باندې دا غاډه خرڅوم خو زه پې نه پويګم زما یو مرګره دی هغه ته بدري ورځي اختیاري یا مشتری وای چې زه دا غاډه اخلم خو زه په خو په خراب نه پويګم زما یو بل مرګره دی پاغه ګورم نو هغه ته بدري ورځي اختیاري زما مرګري ته نو سالس مله الخيار کې دی شي کني شي کې دی اوس که مشتری د دې بیع اجازه ورکړم ټیک ده او که دې مله الخيار د دې بیع اجازه ورکړم ټیک ده فايهما یعنی من المشتری و صاحب الخيار هر یو د دې مشتری او د صاحب الخيار نه اجازه چې د دې بیع اجازه ورکړو جازه د بیع جایز شو نافذ شو او ايهما نقض او هر یو د دې دوړو چې فسخ کړه انتقض ودا فسخ شو او اصل هاذا د دې لپاره دلیل دا دی چې ان اشتراط الخيار لغیره د بل چا د لپاره خيار شرط ثابت ول لغیره یعنی لغیر المشتری د مشتری نه بغیر بل چا ته خيار شرط ثابت ول جائز دا جائز ده استحسانا استحسانا د خيار شرط بل چا ته ثابت ول جائز ده وفي القياس لا يجوز او په قياس کې دا نه دی جایز او هو قول زفر رحمه الله او دا د امام زفر سب قول دی امام زفر په قياس باندې خپل مذهب بنا کړي لأن الخيار من مواجب العقد دا د قياس دلیل دی په قياس کې دا لا يجوز دی ولی لا يجوز دی لأن الخيار من مواجب العقد يعني من أحكام العقد خيار شرط د أحكام د عقد نه دی و احکامه دا ورته تفصیل دی فلا يجوز اشتراطه لغيره نو نه دی جایز شرط کول د خيار شرط لغيره غیر عاقد ته ځکه دا د مقتضا د حق نه مخالفت ده که اشتراط الثمن على غیر المشتري لکه د سمنو شرط کول په غیر د مشتری باندې ناجایز دي کړه ځکه سمن د لوازم د حق نه دي نو په مشتری به شرط کیږي په غیر د مشتری بنه شرط کیږي نو خيار شرط تم د احکام د عقد نه ده د لوازم نه نه ده لوازم شوده نه ده دوی لازم کړي ده مطلب پوه د لوازم شوده د عقد نه ده لدی وجه نه بس په متعاقدینو په متعاقدینو د پر به ثابتيږي د متعاقدینو نه بغیر ببل چاته نه ثابتيږي بایع د مبيعي په حالاتو نه پويږي مشتری د مبيعي په حالاتو نه پويږي لدی وجنه یو بل چا باندې دوی اعتماد کوي چې هغه د مبيعي په حالاتو پويږي چې هغه ورته واخلي نو مله الخيار بل څوک ټاکي نو دې ته ضرورت شته لکه خيار شرط ته چې ضرورت ده نو ثالث ته د خيار شرط د ثابتولو ضرورت ده چې ثالث ته ثابت کړي نو خيار غیر حقیقت ته په مطلب باندې پوه شو نو ضرورت خوشته چې ثالث ته ثابت کو په دې پوه شو ثالث ته به ثابتو نو چې اوس ثابتو به طریق الاسالتی به ورته نه ثابتو به طریق نیابتی به ورته ثابتو اول به عقد ته ثابتو او بیا به د غیر عقد د دې عقد نائب ګرځو من له الخيار بنای به د چا بنای به شابس د عاقد نو عاقد ته به خيار شرط ضمنن ثابتيږي اقتضاء به ثابتيږي او د ثالث ته به صراحتا ثابتيږي په دې پوه شئ نو ګوره کله کله خيار شرط ضرورت د دې د پاروي چې خيار شرط دریم غړي ته ثابت کو ثالث ته ثابت کو ځکه ثالث د مبيعي په حالاتو پويږي او متعاقدين نه پويږي نو ضرورت خوشته نو چې ضرورت ورته شته اوس هم چې صراحتا ثالث د خيار شرط ثابت کړو نو عاقد تب اقتضاء ثابتيږي ځکه عاقد اصل دی او ثالث د د نائب دی نو چې نائب ته ثابتو نو اول به اصل ته ثابتو نو عاقد ته صراحتا څنګه ثابت شو عاقد ته اقتضاء ثابت شو او د ثالث تشابه صراحتا او قصدا ثابت شو نو ثالث ته قصدن او صراحتن او د عاقد ته نیابتن او ضمنن اقتضاء ثابتيږي ولنا ان الخيار لغير العاقد خيار شرط غیر عاقد ته چې ثابتيږي لا يثبت دا نه ثابتيږي الا بطريق النيابه عن العاقد مگر په طریقې د نیابت عن العاقد نو دا ثالث نائب د عاقد شو اوس معترض اعتراض کوي چې شرط د اقتضا لپاره خدا دی چې دا چاته چې اقتضا ان ثابت شي چاته چې د خياري شرط اقتضا ان ثابتيږي د مرتبه به کمي او چاته چې د خياري شرط قصدن ثابتيږي د مرتبه به اوچتای حلال کې دلته د ثالث مرتبه کم ده او د عاقد مرتبه اوچته تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته جهاد مختلف دي په یو جهت کې عاقد اصل دی او دا ثالث د فرع ده د مرتبه کم ده خو د خيار شرط په ثابتولو کې په ثبوت د خيار شرط کې د د مرتبه اوچته ده د دې ثالث مرتبه اوچته ده او د عاقد مرتبه کم ده نو جهات مختلف دي په یو جهات سره یو ادنای مرتبه او په بل جهات سره بل ادنای مرتبه معترض اعتراض کوي چې خيار شرط ثالث ته ثابتوي لکه د مشتری خيار شرط ثالث ته تا ثابت کو نو د مشتری سمنم په ثالث راولا نو دا شرط هم صحیح کا په مشتری مشتری چې مبيع اخلي او شرط پکې دا ولګي چې سمن به ثالث درکې دا بيع دي صحیح لکه مشتری چې مبيع اخلي او خيار شرط ثالث ته ثابت کې لکه دا بيع چې صحیح ده نو حاشیه کې دا اعتراض کړی دی تاسو ورته جواب ورکړئ حاشیه وګورئ فیقدر الخيار له هم لیدو کنه دا یو سوال او جواب کې مې درته وکړو په یو قدرو په سر چې حاشیه ده نو په دې پویدل به ال ترازی چې کله تا باب الکفاله او باب الحواله ویلی وی او باب الکفاله او باب الحواله تا نه د ویلی نو د حاشیه د دې وجنه په سم پویږي نه نو زه به درته تشریح فإن قلت ان شرط الاقتضاء اولنې اعتراض دا دی چې ته و چې د ثالث ته قصدن ثابت شو عاقد ته اقتضاء ان ثابت شو نو شرط د اقتضاء خدا دی چې ان يكون المقتضى چې دا مقتضا به ادنا منزلتن د د مرتبه به کمي د مقتزینه د مقتضا مرتبه به د مقتزینه کمي نو دلته مقتضا څوک دی ثالث د ثالث خيار شرط دا نه د عقیده او د دې ثالث د مقتضی دی ولا يخفى ان العاقد اعلى مرتبه او په دې کې خو خفا نشته چې عاقد اعلى د مرتبه فكيف يثبت الخيار له اقتضاء نو دلته به د عاقد ته خيار اقتضاء څنګه ثابت کړي د مرتبه خو اعلى ده کنه قلت زور ته جواب کوم چې العبره للمقاصد اصل اعتبار مقاصد ته ده والغير هو المقصود بشرط الخيار په شرط الخيار کې مقصود دا ثالث دی فکان هو الاصل نو دا ثالث اصل او اعلى مرتبه تند نظرا الى الخيار په دې خيار شرط کې اعلى د مرتبه او په نورو کې به ادنای مرتبه په نورو جهان دویم اعتراض راځي فان قلت ينبغي يصح شرط الثمن على الاجنبي بطريق الكفاله اوس دلته اول د کفاله تاسو کفاله نه ویلې نو ځکه په دې ټکی نه پوهیږئ کفاله دا ده چې په دې هدایت الله زما یو لک روپۍ دي نو چې په یو لک روپۍ مې په دې هدایت الله باندې دي نو دا بل طالب د د کفیل شي نو کفالت څه ته وایي زم ذمت له ذمت فی المطالبه زم د ذمه ده د بل ذمه سره په مطالبه کې مخکې ما د دنه مطالبه کوله اوس به د دې کفیل او د ضامن نه مطالبه کوم اوس په دې کې اختلاف دی چې په دې کفیل او په ضامن دین راضی کنه راضی نو جواب دا دی چې نه په کفیل دین نشته صرف د کفیل نه مطالبه کیږي دین په نشته دین یوازې په اصل دی په کفیل نه دی مثلا د کفاله زده کړه کفاله کې مسأله دا ده چې یو مکفول عنه دی بل کفیلی بل مکفول له وي دا د چا چې قرض دی دا مکفول له دی په چا چې قرض دی دا مکفول عنه دی دا څوک چې ضامن شو دا کفیل دی په کفیل دین نه بلکې د کفیل نه صرف مطالبه د دین کیږي ځکه د کفالی تعریف دا دی چې زم ذمت لزمت فی المطالبه زم د وی ذمه د کفیل دی د ذمه د مقبول عنه سره په مطالبه کې نو په کفیل دین نشته د کفیل سر مطالبه کې دا مثلا زده کړه دویمه حواله ده حواله داسې ده چې زما په دې هدایت الله یو لک روپۍ دي د غریب دی د ما ته په دې بل طالب حواله راکړي نو حواله کې بیا په د دین راځي حواله کې په د دین راغی او په کفاله کې د دنه صرف مطالبه کېږي دین پې نه راځي نو دا ډول ټکی هم زده کړه اوس راځي اعتراض ته فإن قلت ينبغي أن يصح شرط الثمن على الأجنبي بطريق الكفالة پکار دی چې صحیح شي شرط د سمنو په دې اجنبي باندې په طریقې د کفاله لکه زه په دې هدایت الله غاډه خرڅوم په یو لک روپۍ دا طالب کفیل کیږي نو پکار دی چې په دې کفیل سمن راشي کنه په دې چې شرط د سمنو ولګو پکار دی چې په دې سمن راشي دا خو ثالث دی نو چې ثالث د خياري شرط ثابتيږي په دې ثالث باندې چې کفیل دی سمن دې مرش په اعتراض پوه شو یا اعتراض دا دی چې ګوره کفا په دې خياري شرط کې ثالث د خياري شرط ته ثابت کړو نو دلته هم دا کفیل ثالث دی په کفیل په کفیل باندې د اشتراط السمن هم ټیک شي کنه او حالانکه کفیل باندې اشتراط السمن نه بلکې کفیل نه صرف مطالبه کیږي ينبغي ان يصح شرط الثمن على الاجنبي د اجنبي نه مراد د کفیل دی په طریق الكفاله دی بان يجب الثمن اولا په دې طریقه چې دا ثمن دی اولا په عقد راشي په دې مقفول عنه ثم على الاجنبي بیا په دې کفیل راشي على سبيل الكفاله په طریقې د کفاله تصحيحا لتصرفه د پاره د دې چې د دې کفیل د تصرف صحیح قلت ان الدين زورت جواب کوم چې قرض په کفیل ناراضي په صحیح روایت کې بلکې قرض په ذمه د اصلي ځکه د کفالي تعریف دا دی چې التزام المطالبه کفیل په ځان باندې التزام د مطالبه کړي د التزام د سمنو نه دی کړي کله په ځان التزام د سمنو وو کې بیا دا کفیل کفیل پاتې کیږي نه بلکې د کفیل نه محتال جوړیږي محتال علیه ته یو محیل بل محتال بل محتال علیه دلته بیا کفیل په کفالت نه پاتې کیږي بلکې د کفیل نه څه شي جوړیږي شابه محتال علیه والمذکورها هنا دلته خدا خبره ذکر شوې ده چې ان علی الاجنبی والمذکورها هنا ان سمن علی الاجنبی ته په اعتراض کې دا دی وی دا سی ویلي چې په کار د سمن په کفیل راشي چې سمن دی په کفیل راوځي دا به کفیل نه کفیل کې خودی ته وی چې ځان باندې التزام د مطالبه کوي خوش فین قیل بل اعتراض کوي چې سمن دی پیراشي په دې سالس خو په طریقې د حواله دی راشي زه په د گاډي خرڅوم او په دې سالس کې سمن راولو خو په طریقې د چا د حواله دا ویلي په طریقې د کفاله خو نشي راتلی په طریقې د حواله پیراوله فإن قيل فليكن بطريق الحوالة فإن فيها المطالبة بالدين په حواله کې مطالبه د قرض د دې محتل عليه نه او قرضم په محتل عليه وي نو قلت زورته جواب کوم چې ان المشتري اصل في وجوب الثمن عليه مونږ خو مشتری اصل ګرځو په حواله کې همداسې وي په حواله کې مشتری اصل وي او دا محتل علیه فرعي په مطلب باندې پوهیږي او چې په د باندې اشتراط السمن راولو نو د به اصل شي د مشتری به فرع شي لکه په خيار شرط کې چې موږ په خيار شرط کې ثالث اصل کو او مشتریم د تابع کړو کنه هغه ته اقتضاء خيار شرط ثابت کړو دلته محتل علیه کې دا سنو شو کولای چې محتل علیه اصل کو مشتری تابع کو ځکه د حواله په باب کې مشتری اصل وی محتل علیه تابع او په خيار شرط کې ثالث اصل دی او عاقد څه شه دی تابع دی او دلته عاقد تابع کوي نه شو ځکه بیا به حواله نه کیږي حواله هم دی ته وی چې عاقد پکې اصل حاشیه باندې پوه شو ان شاء الله ولنا ان الخيار لغير الحق دي مونږ وایو چې خيار ثابت ول غیر حق ته لا يثبت دنه ثابتيږي یعنی ثالث دنه ثابتيږي الا بطريق النيابه مگر په طریقې د نیابت د حق نه فيقدر نو دا ثالث نائب د حق ده نو نائب په خياري شرط کې اصل عقید په خياري شرط کې تابع یو اصالتن بل نیابتن یا یو قصدن بل اقتضاءن یکون لكل واحد منهم الخيار نو دلته مشتری تم خيار شرط ثابت شو او د ثالث تم خيار شرط ثابت شو فايهما اجاز جاز نو هر یو چې اجازه ورکړو نو اجازه تو شو او ايهما نقض انتقض او هر یو چې فسخ وکړه نو خيار شرط ختم شو دا خو د اتفاق دا خو د هغه مسأله و چې یو اجازت کړي بل نه بل ساکت پاتې شوی یا یو فسخ کړي بل ساکت پاتې شوی دا د ناطق او د ساکت مسله شو که یو اجازت کړي او بل فسخ کړي و عقید اجازت وکړو او دی مله الخيار دی ثالث فسخ وکړه یا عکس نو اوس به کوم ته ترجیح وي ولو اجاز احدهما وفسخ الاخر که یو اجازه وکړو بل فسخ وکړه نو دی فرما يعتبر السابق سابق ته اعتبار ورکړه هر چا چې مخ کې اجازت کړي که فسخ کړي وي عمده ته ترجیح ده لوجوده فی زمانه زکه دا سابق اجازت او سابق فسخ دا موجوده شوی ده په داسې زمانه کې لا یزاحمه فيه غیره چې په دې کې بل څوک سره مزاحم نه دی دا هو که تقدیم او تاخير پکې او که تقدیم او تاخير پکې نه ولو خرج الکلامان معا کدا فسخ او اجازه ته دا یو ځای صادر شوی وو نو په دې کې اختلاف دی یو مذهب دا دی چې يعتبر تصرف العاقد د عاقد کلام ته اعتبار ورکړه که عاقد اجازه کړو او که فسخ کړو د عاقد کلام ته اعتبار دی فی روایت پر روایت د کتاب البیوع د مبسوط کې وتصرف الفاسخ فی اخرى په بل روایت د مبسوط کې التداسي دي چې د فاسخ تصرف ته اعتبار دی فاسخ چې هر څوک وي نو دوه روایت شو یو روایت دا دی چې د عقد کلام ته اعتبار دی عقد فسخ کړي کې اجازه تی کړي دویم قول په کې دا دی چې د فاسخ قول ته اعتبار دی فاسخ به عقدي او کسالیسی هر څوک چې وي وجه الاولی د اول قول دلیل دا دی چې د عاقد قول ته اعتبار دی ان تصرف العاقد اقوا تصرف د عاقد قوی دی دا صغرا پس نقطه ورته کبرا لیکل دا والاقوا يقدم على غيره اقوا په غیر اقوا مقدم کول شي نو تصرف د عاقد به مقدم کول شي لأن النائب يستفيد الولاية منه ځکه نائب چې ده استفاده د ولایت کې د عاقد نه نو عقید قوی دی د د تصرف هم قوی دی لدی وجنه عقید ته به اعتباری فسخ کړي کې اجازه تی کړي وجه الثانی د دې دویم قول د پر دلیل دا دی چې د فاسخ قول ته اعتبار دی فاسخ که هر څوک وجه دا چې فسخ قوی دی د تصرف قوی دی مخکې دلیل دا چې متصرف قوی دی دلته دلیل دا دی چې د تصرف قوی دی متصرف که هر څوک دی خدا تصرف قوی دی دا د فسخ تصرف قوی دی نو په اول دلیل کې د متصرف حال ته وکتل شو په دې دویم دلیل کې د تصرف حال ته وکتل شو فسخ قوی ده فسخ ولی قوی ده ځکه د فسخ نه ورسته اجازه نه کیږي او د اجازه نه ورسته فسخ کیږي نو فسخ قوی شو کړه د اجازه نه ورسته فسخ راځي او د فسخ نه ورسته اجازه نه راځي لأن المجاز د کمی بوی اجازه چې وشو يلحقه الفسخ دا غیر رسته فسخ راځي والمفسوخه او د کمی بيع فسخ چې وشو لا تلحقه الاجازه دا غیر رسته اجازه ناراضي ولما ملکه كل واحد منهما التصرف چې کله دلته دواړه مالکان د تصرف نو متصرف ته وګوره ځکه متصرف هر یو کې دي نو اوس تصرف ته وګوره رجحنا بحال التصرف نو موږ ترجیح ورکړه په حال د تصرف یعنی تصرف کې قوي ترس معتبرس کوم تصرف چې قوي وي امغه ته اعتبار دی دلته اوس حاشیه کې اعتراض کړی دی ان تصرف العاقد اقوى کوم ځای باندې دا اعتراض دی آزاد اسانه ده دا دوی محاشم درته ویل خو دا پاتې شو اسانه ده څه مشکل پکې دومره نشته وجه الثاني ان الفسخ اقوى فسخ قوي ده لان المجاز يلحقه الفسخ زکه د مجاز پسې مجاز معنا د کومې بيع اجازه چې وشو يلحقه الفسخ دا غن رسته به د دې بيع فسخ راځي والمفسوخ او د کومې بيع فسخ چې وشو لا تلحقه الاجازه دا غي پسې رسته اجازه ناراضي ولما ملك كل واحد منهم التصرف رجحنا بحال التصرف وقيل بعض علماء الاول دا متصرف ته قتل د متصرف قوت ته قتل د امام محمد قول دی والثاني دا د تصرف قوت ته قتل قول ابي يوسف دا د امام ابو يوسف قول دی واستخرج ذلك او د دې استخراج شوه دی مما اذا باع الوکیل من رجل والموکل من غیره معا صورت مسلې ګوره دا دی چې ته ما وکیل کړي چې ما ته دا ګاډی خرڅ کا اوس تا په زید خرڅ کړو ما په عمر خرڅ کړو ته چې ما وکیل کړي چې ما ته دا ګاډی خرڅ کنو تیم خرڅوي شي زیم خرڅوي شم خو تا په زید خرڅ کړو ما په عمر خرڅ کړو نو دلته امام محمد سے فرمای چې د موکل دا خرڅول صحیح دي ځکه موکل قوي دی او امام ابو یوسف سے فرمای چې دواړه یو برابر دي صحیح ځکه تصرف د دواړو یو برابر دی نو ګور هغه حال د تصرف ته ګوري چې په تصرف کې مساواتي نو مساوات باندې پیدي او چې په تصرف کې قوتي نو ترجیح ورته ورکړي دلته په تصرف کې قوت نشته نو په مساواتي پیدي چې موکل په یو چا باندې خرج کړي وي وکیل په بل چا خرج کړي وي نو په تصرف کې فرق نشته خو متصرف کې فرق شته واستخرج ذلك مما اذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل امام محمد پکې تصرف د موکل معتبرې ځکه موکل کې قوت شته متصرف کې قوت شته و ابي يوسف يعتبرهما امام ابو يوسف دوړو ته اعتبار ورکړي ځکه دلته تصرف کې مساوات دی نو هغه اعتبار تصرف ته ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز البيع ګوره صورت ته مسلې دا ده چې زما سره دوه غلامان دي او د دې دوړو غلامانو په باره کې ما تاسو ته تا داسې ویلي ومن باع عبدين دا دوه غلامان مې پتا خرڅ کړ په 1000 روپۍ خو په دې یو کې تا ته خياري شرط شته په بل کې تا ته خياري شرط نشته دوه غلامان مې در باندې په زر روپۍ خرج کړ په دې پوه شوي دواړه په زر روپۍ دا ریټ مې نه دی معلوم کړی چې د دې 1500 د یو دی 1500 د بل دی داسې نه دی بلکې د دواړو مجموعه دا مې پتا خرج کړی د په زر روپۍ خو دی یو کې تا ته خياري شرط شته په بل کې درته خياري شرط نشته په کوم کې چې خياري شرط وي دا مبيع نه ده او کوم کې چې خياري شرط نه وي دا مبيع ده نو کوم چې مبيعه ده دا غي سمن نه دي معلوم نو چې سمن نه دي معلوم دا بيع فاسد وای شو ومن باع عبدين چا چې دوه غلامان خرج کړ به 1000 درهم على انه بالخيار په دې شرط باندې چې دته به اختیاري خيار شرط به ورته وي في احدهما په یو کې خيار شرط په یو کې ده نو دا یو کې بيع تامه ده په بل کې بيع تامه نه ده بيع په دواړو کې راغلي ده خو یو کې بيع تامه شو کم کې تامه شو چې په کوم کې خيار شرط نشته او په دې بل کې بيع تام نه ده دا کوم کې چې خيار شرط راغلی دی نو فل بيع فاسد دا بيع فاسد ده وان باع كل واحد منهما ب 500 دویم صورت کچرته دا دواړه غلامان په زر روپۍ خرج کړ 1500 باندې یو 1500 باندې دا بل او په دې یو کې تا ته خيار شرط هم شته نو ټیک ده دی بل ریټ خو معلوم دی کنه د دې 1500 روپۍ به ورکړي ان سرویس خو معلوم دی نو سمنل ته نه دی مونږ وان باع كل واحد منهما ب 500 على انه بالخيار في احدهما بعينه جاز البيع دلته بيع جائز ده ځکه چې مبيع زیرا چې مبيع و بهای ان هر دو معلومه مبيع معلومه ده قیمت معلوم ده والمساله على اربعه اوجه د دې مسالې څلور صورت دي احدهما الله يفصل الثمن ولا يعير الذي فيه الخيار یو دا چې تفصیل د سمنو یې نه کړي در مقابل هر بنده بهای علاهده مقرر نه کونه د هر غلام بیل بیل قیمت هم نه مقرر کړي دا چې درته ویلي چې دا دوه غلامان مې در باندې خلق په زر روپۍ او په دې دواړو کې په یو کې تا ته درې ورځې خياري شرط دی په کوم یو کې دی دا غي پتم نه لګي وښوي دا دواړه مې در باندې خرج کړ په زر روپۍ نو د هر یو ریټ هم نه دی معلوم او په یو کې تا ته خيار شرط هم دی په کوم یو کې دی نو هغه نه دی معلوم نو مبيع هم نه دی معلومه قیمت هم نه دی معلوم لدی وجنه دا بيع فاسد ده الله يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهو الوجه الاول في الكتاب دا اولنې صورت ته په متن کې د متن اولنې صورت دغه ده چې د هر یو بیل بیل سمنم نه دی معلوم او په کوم یو کې چې اختیار دی هغه نه دی معلوم وفساده د دې فساد لوجه د جهالت د سمن او د مبيعي دواړو نه دی لأن الذي فيه الخيار زکا کم غلام کی چې خيار دی کل خارجي هغه داسې دی لکه د عقد نه چې خارجي اذ العقد مع الخيار زکه عقد سره د خيار شرط نه لا ينعقد في حق الحكم په حق د ملک نه منعقد کیږي اول درس کې تاسو ته ما ویلو چې خيار شرط مانع د حکم نه دی د ملک نه دی نو چې خیر شرط مانع د ملک نه دی نو داسې شو لکه بیع چې نه راغلی ځکه د بیع فائدہ ملک دی اگر چې د بیع نه مانع نه دی خو په بیع چې ملک مرتب نشي هغه بیع کل عدم وایي فبقي الداخل فيه نو په دې بیع کې یو داخل پاتې شو او هو غیر معلوم نه واقع معلوم نه دی پس نو تیل کلی و سمنه ايضا غیر معلوم سمن نه دی معلوم ځکه د هر یو په مقابل کې بیل بیل بیل بیل روپۍ نه دی مقرره والوجه الثاني ان يفسر السمن ويعين الذي فيه الخيار دویم صورت دا دی چې تفصیل د سمنو هم کړی دی یعنی د هر غلام بیل بیل قیمت مقرر کړی دی چې دا دوه غلامان مې در باندې خرج کړ په 1500 دا یو دی په 1500 دا بل دی ويعين الذي فيه الخيار او په کوم کې چې خيار شرط دا غي تعین هم کړی چې په دغه یو کې خيار شرط دی وهو المذكور ثانيا في الكتاب دا جائز دی ولې جائز دی مبيعا معلومه ده وانما جاز لان المبيع معلوم والثمن معلوم مبيعا معلومه ده ثمن معلوم ده معترض اعتراض کوي چې دلته تا ماته دا ویل چې دا کوم کې چې خيار شرط ده دا داسې ده لکه د عقد نه چې وتلې وي نو دا غیر مبيع شو او په کوم کې چې خيار شرط نشته دا داسې ده لکه په عقد کې چې پاتې وي نو دا مبيع ده نو په کوم کې چې خيار شرط شته دا غیر مبيع شو او په کوم کې چې خيار شرط نشته دا څه شو دا مبيع شو نو قبلول د بيع په غیر مبيع کې دا شرط کړی شو د پاره د قبلولو د بيع په مبيع کې او دا شرط خو مفسد د پاره د عقد په کار دی چې دا بيع فاسد شي نو د جواب کې چې وقبول العقد الذي فيه الخيار قبلول د حق د په هغه غلام کې چې پاره کې خيار ده او هغه داسې نه لکه غیر مبيع نو قبلول د حق په غیر مبيع کې و ان کان شرطا اگر چې دا شرط شو لانعقاده د پاره د انعقاد د دی بيع فی الاخر په دې بل کې چې خيار پکې نه دی لګیدل ولكن هذا غیر مفسد للعقد لیکن دا سي شرط مفسد د عقد نه لکونه زکه هغه غلام چې پاره کې خيار ده لکونه یعنی لکون العبد الذي فيه الخيار یعنی دا غیر مبيع چې د محل للبيع دا محل د بيع دی نو دا شی شرط دا مفسد د پر د عقد نه ځکه دا محل د بيع دی اگر چې مبيع نه دی کما اذا جمع بین قن و مدبر دا داسې د لکه غلام او مدبر دی یو ځای کړو دا د خرج کړ ګوره زما سره دوه غلامان دي یو مدبر دی او بل غلام دی د غلام خرڅول جایز دی د مدبر خرڅول نه دی جایز خو بیا مې دا دواړه پتا خرج کړو نو دا دواړه مې چې خرج کړو نو غلام خرج شو اگر چې مدبر خرج نشو دلته اوس دا سیمه وایا چې دلته خو د پدې مدبر کې بیع شرط کړې شو د پاره د قین د بیع دا سیمه وایا د اعتراض مکوه ځکه دا شرط مفسد د عقد نه دی ځکه مدبر محل د بیع دی اگر چې دلته اوس مانع موجود دی د بیع والثالث دریم صورت ته چې ايفصل ولا يعين په دې صورت پوهیږي ان يفصل تفصیل د سمانو کړي چې دا دوه غلامان می په 1000 روپۍ خرج کړي په 1500 دا ده په 1500 دا بل ده خو په دې دوړو کې په یو کې تا ته اختیار ده په کوم یو کې داغي پته نه لګيږي نو دا عقد فاسد ده ځکه دلته مبيع مجهول ده والرابع څلورم چې ده ان يعين ولا يفصل چې مله الخيار معين کړي خو تفصیل د سمانو نه کړي دا دوړو غلامان می در باندې خرج په 1000 روپۍ او په دغه یو کې تا ته اختیار دی چې دا په کوم کې اختیار دی د درو پیسو دی او په دې کوم کې چې اختیار نه دی د درو پیسو دی د دې پته نه لګیدل نو دلته سمن موجود والحق فاسد في الوجهين حق په دواړو صورتونو کې فاسد دی مل جهالت المبيع او لجهالت الثمن یا د دې وجنه چې مبيع مجهوله ده یا د دې وجنه چې ثمن مجهول بس لف نشری مرتب دی کنه